بشارت دنیوی لقد نصرکم الله یقینا امداد وکستاسو الله فی مواطن کثیرت پاغزینو ډیرو کې مؤمنانو د الله نصرت تاسو سره شامل دی تاریخ وګورئ په ډیرو ځینو کې الله ستاسو امداد وکړ لقد نصرکم الله یقینا امداد وکړ تاسو سره الله فی مواتن کثیرتن په هغه ځایونو ډېرو کې په بدر کې الله د سره نصرت وکړو په خندق کې الله د سره نصرت وکړو په حدیبیه کې الله د سره نصرت وکړو په خیبر کې الله د سره نصرت وکړو بنی قریظه او بنو نذیر چې کله خبره راله په دغه میدان کې الله پاک ستاسو نصرت وکړو مکه مکرمه فتح شوه په دې کې هم د سره الله نصرت وکړو لقد نصرکم الله یقینا امداد وکړه تاسو سره الله فی مواطن کثیرة په ځایونو ډېرو کې و یوم هنین او پر ورځ د غزوې هنین د هنین پر ورځ هم الله ستاسو سره نصرت وکړو دا یو جنگ شوی دی غزوه هنین وته وی انشاءالله بخاری شریف نه دی د هغې دویم جل په دې سر کې به د غزوه هنین پوره تفصیل راشي په اتم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه په رمضان کې فتح کړه چې رمضان کې فتح کړه قریش هم لاړل د مخې نه ختم شو د طایف خلکو سره راجمع شو او کېناستل دا لوی قوم د حوازن قبیله به ورته وي چې د پیغمبر علیه السلام مخې ته خو نور څوک پاتې نه شو یو موږ ورته پاتې یو سبا شو که بل سبا شو په موږ پسې راځي نو چې په موږ پسې راځي راځی چې موږ سره دغه وکړو ځان ورته تیار کو او په مکه مکرمه حمله وکړو نو د دې یو لیډر و نوجوان مالک ابن عوف به ورته وی هغه مشري د دې قوم واغشته او دا حوازن قبیله څه تقریبا څلیرویشت زره مسلح کسان تیار کړو په دې دغه چې موږ حمله کوو دغه باندې په مکه چې کله رسول الله خبر شو پیغمبر علیه السلام وایي چې دوی په دې ځای حمله کوي په کارو چې موږ ورشو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته ور روان شو مخې له د اوس د واړه اختر میاشت ده لس زره ملګري د ده سره د مدینې نه راغلي وو دوه زره ورسره د مکې نه شو د دولسو زرو کسانو فوج روان شو د دوی مقابله ته چې ورسېدل دلته یو دره ده حنین ورته وایي حنین تنګه دره ده او وایي په دې دره کې بیا نوونه دي مختلف هغوی چالاکي وکړه هغه ځای کې ورته خپل فوج واچو ښکاره او دلته مخې ته ورته په دا ناونو کې چې دی دا کسان کینول چې کله دوی راشي نو دوی به موږ ته ګوري تاسو به پې اچانک راپاسې او دغه به پې وکړي حمله چې کله مسلمانان ورنږدې شو د فوج ته دوی خو دې خوا خیال نو چې دا پټ خلک پې راپاسېدل او چې راپاسېدل حمله په مسلمانان وکړه مسلمانان خواران تتر بتر شو چې دا د کوم ځای نه حمله وشوه ټول سره خواره واره شو تاسو ویلي یو رسول الله چې په خپله کچره باندې سور او په میدان کې ولاړو عباس صاحب حضرت دغه چې دی حارث دا د پیغمبر اسلام هغه کچره مبارک هغې نیولې وه دا به بخاري کې تاسو ته راشي بیا د هغې نه پس چې دی رسول الله اواز وکړو صحابه را جمع شو چې را جمع شو په دوی حمله وکړه الله تعالی دوی له شکست ورکړه چې شکست دوی ته ملاو شو او عجیبه خبره یې کړې وه جنګ یې داسې جنګ کړی و چې ځان سره یې ښځې هم راوستې وې ماشومان هم راوستي وو مالونه هم ځان سره راوستي وو چې که یو سړی تختی نو د ښځې د وجې نه خو به نه تختی د بچو د وجې نه خو به نه تختی هغه چې شکست یې وخوړ لاړل هغوی وتښتېدل ښځه هم پاتې شوې مالونه هم پاتې شو هر څه پاتې شو دا خلک دوه ځایه شو یو اوتاس دره ورته وایي په اوتاس دره لاړل ځینې خلک لاړل طیف ته په طیف کې د جنګي پخې پخې قلاګانې وې هغې ته ځینې مسلمانان لاړل تا اوتاس ته دې خلکو پسې او پیغمبر علیه السلام سره د خپلو ملګرو طایف ته راغی چې طایف ته راغی دوی ته د قلاګانو ته ننوتل مسلمانانو د دوی نه ګیره کړې وه خو هغه ډیره سخته دغه وه بیا د الله په حکم باندې پیغمبر اسلام واپس راغی خو دا مالونه تاسو ویلي که نه چې دا جعرانې ته یې راوړي پیغمبر علیه السلام سره ډېرې ورځې دلته انتظار وکړو وکړو وکړو چې دا خلک به راشي دا مالونه به هم وله ورکم دا قیدیان به هم ورته ورکم ارانلل پیغمبر علیه السلام دا ټول تقسیم کړه چې تقسیم یې کړه چې دوی کې ګورو هغوی رالل او ژاړي او توبې وباسي او کلمه وایي چې صاحب موږ مسلمانان شو او موږ ته خپل مال هم راکې او خپل بچي هم راته راکې پیغمبر صم وته ما خو تاسو ته ډېر انتظار وکړو خو تاسو رانلې امې تقسیم کړو خو دونه ده چې په دو کې به یو درکم که مال غواړی مال به درکم قیدیان مه غواړی که قیدیان غواړی مال به درکم دا به بخاري کې پوره تفصیل تاسو ویلیم دی او را به هم شي دی بیا وی چې حضرت چلو دا قیدیان موږ ته را مرسته قیدیان ورکړه او هغه مال هلته تقسیم شو هغه بیان دی دا به ماوی پوره تفصیل راشي و یوم هنین او پروس د غزوه هنین خدا څنګه و کله چې مسلمانان روانو نو دولس زره فوجو او تر اوسه پورې اسلامي فوج دوله زرو ته لا نه رسېدلی نو دوی به وې نن موږ دومره ډېر یو چې د خپل کثرت د وجې نه به موږ شکست ونه خورو از اعجبتکم په هغه وخت کې چې په تعجب کې واچو تاسو له از اعجبتکم په هغه وخت کې چې په تعجب کې واچو تاسو له کثرتکم ډېروالی ستاسو خو چې وخت راغی خپل ډیروالی د ته څه فایده ونه رسوله فلم تغن عنکم نو فایده ونه رسوله دې ډیروالی عنکم تاسو ته شی انس شی چې هغوی د باندې اچانک حمله وکړه په تاسو باندې دا غونډه ځمکه تنګه شوه ودواقت علیهم الارض او راتنګه شوه په هغوی باندې ځمکه داسې په غشو وویشتل چې وار پارې وله خطا که ودواقت علیکم الارض او راتنګه شوه په تاسو ځمکه بما رحبت سره د پراخوالي د هغې ثم ولیتم بیا تاسو وګرځېدی مدبرین شا کوونکي یو پیغمبر علیه السلام او یو څو صحابه و پاخه چې هغوی را واپس نشو نور اکثر را واپس شو ځکه ما وی اچانک پې حمله وشوه خواران په دې خبر نو چې دا د کوم ځای نه په موږ باندې غشي راورېږي ورنه دا دره چې ده دا وایي ډېره موږ په خپله خو هلته ډېر تپوس وکړو خو څوک یې پېژني نه یا به یې ښیي نه خو دا ډېره کوله او دره وه ثم انزل الله بیا راولېږه الله سکینته خپل اطمینان او خپل ارام علی رسوله په خپل رسول وعلی المؤمنین او په مؤمنانو نو بیا مؤمنان را غون شو وانزل جنودا او الله راولیږه په دې غزوه هنین کې لخکر د ملایکو لښکر الله راولیږ مزری استاذ وی چه سنګ په بدر کې الله پنځه زره ملایکې رالیږلې وی دقسې په دې کې هم پنځه زره ملایکې راللې لم تروها چې تاسو نه وی لیدلې هغه وعذب الذین کفرو او الله عذاب ورکاغې خلکو ته چې هغوی کفر کړی وذالک او دا عذاب چې دی جزاء الکافرین دا بدله ده د کافرانو جنگ وشو ثم یتوب ثم یتوب الله بیا به توبه قبول کی الله من بعد ذالک پس د دینا علا من یشاء په هغه چا چې د الله خوښه وشي همدقسې وشو یو څو ورځې پس بیا د طایف مشران رالل هغوی توبه وویسته الله د هغوی توبه قبوله کړه مسلمانان شو والله غفور الرحیم الله بخون کې او رحم کوونکی دی بیا مسله ده کافرو به راتلل د خپل رسم مطابق دی به حج کو د خپل رسم مطابق دی به عمرې کولې په نهم کال د هجرت باندې دا آیاتونه نازل شو چې سږ کال کار سي خو ګوره آینده دپاره به مشرک سړی دغه ته بیا نه راځي د حج په طور باندې دغه ته نه راځي مسجد حرام ته د عمرې په طور باندې به بیا دی نه راځي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو انما المشرکون بشک مشرکان او کافران نجس دا پلیت دی مراد د پلیت نه څه دی باطني پلیت عقیده پلیته ده سوچ او فکر د دوی پلیت دی فلا یقرب المسجد الحرام نو دا خلق دی نه رانږدې کیږي مسجد حرام ته د مکې جومات ته څه وایي مسجد حرام دې مسجد حرام ته دی دوی نه رانږدې کیږي بعد عامهم پس د کال د دوی نه هذا چې دا دی دا خو نهم کال د هجرت دی سه کال که راغلی دي راغلی دي خو د دې سه کال نه پس به بیا دوی دغه ته نه راځي حج ته به نه راځي عمرې ته به نه راځي د مشکل کافر سړي جماعت ته تک څنګه دی جایز دی که نه دی جایز یو کافر سړی دی په جنابت کې نه دی پاک دی وی لامبل او دی جماعت ته راننوځي یا تا د لاس نه نیولی دی او جماعت ته رادننه کې دا جایز دی که دا جایز نه دی امام مالک خو وی مطلقا یو جماعت تم د کافر تک جایز نه دی خدای دې که که د حرم جماعت یو که د مسجد نبوي وي او که د لنډې کوتلي او که د بل سي هغه وی یو جماعت تم تک جایز نه دی ولې دا نجسون پلیت دی زمون احناف وی چې د کافرو جماعت ته تک جایز دی ولې ډېر قیدیان نو چې صحابه به ونیول نو چېرته به یې وتړل د مسجد نبوي د ستنې پورې به یې تړلي و که نه سمامه ابن اوسال چې هغه د یو لوی کافرو سردارو صحابه ونیول نو بیا راوسته نو کوم ځای پورې وتړو د مسجد نبوي د ستنې پورې تړلی احناف وی د کافر سړی جماعت ته راتګ یا ته د لاسه ونیسي او جماعت ته دننه راولې نو دا جایز دی امام شافعي رحمه الله هغه وایي ټولو جوماتونو ته تګ جایز دی خو الا الحرم یو د مکې جومات هغې ته بیا نه دننه کوي په احنافو باندې دا یو سوال راځي چې تاسو وایې جوماتونو ته یې دننه کې دننه کول جایز دي نو دلته چې الله وایي مې دغه کوئ مې پرېږدی فلا یقرب المسجد الحرام دوی دې نږدې کیږي نه مسجد حرام ته الله وی جو مسجد حرام ته دی نه راځي او تاسو وایې نه داخلیدل جایز دي موږ د هغې جواب دا کوو چې مراد د داخلیدلو نه مطلق داخلیدل نه دي ښه مراد د داخلیدلو نه دي علی طور الحج والعمره د حج په طور چې راځي د عمرې په طور راځي او په خپله غلطه طریقه باندې دی حج کوي په خپله غلطه طریقه باندې دی عمره کوي داسې دی نه راځي ورته وایي حجونه راته مه کوه عمرې لاله مه کوه چې په غلط دغه کې اول مسلمان شه بیا راځه حجونه کوه بیا عمرې کوه و ان خفتم که چېرې تاسو یریږئ چې که په دې خلکو موږ پابندي ولګوله چې کافرو حج ته مه راځئ عمرې ته مه راځئ دوی به په موږ باندې بیا غله بنده کي نو و ان خفتم که چېرې تاسو یریږئ عیلتا د فقر نه فسوف یغنیکم الله زر دی چې الله به مالدار کی تاسو من فضله په خپل فضل ان شاء که د الله خوښه وشي همدقسې وشو چې مسلمانانو د الله په حکم په دوی پابندي ولګوله ډیر داسې وطنونه و چې غلبه د هغه ځای نه راتلله هغه خلک مسلمانان شو چې مسلمانان شو بیا بیا مفت غلې راوړلې ان الله یقینا الله علیم خبر دی په هر څه حکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې قاتل الذین مؤمنانو تاسو وجنګیږئ د هغې خلکو سره لا یؤمنون بالله چې هغوی ایمان نه راوړي په الله ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت په الله هم ایمان نه راوړي صحیح او په ورځ د آخرت هم ایمان نه راوړي باس بعد الموت هم نه مني ولا یحرمون او هغوی حرام نه ګڼي ما هغه حرم الله چې حرام کړي دي هغې له الله ورسوله د الله رسول د الله او د الله د رسول حرامو ته حرام نه وي هغه حرامو سره معامله د حرامو نه کوي ولا یدینون او دوی تابعداري نه کوي دین الحق د هغه دین حق هغه ښکلی حق دین چې هغه اسلام دی د دې تابعداري نه کوي دا څوک دي من الذین د هغې خلکو نه اوتو الکتابه چې هغوی ته ورکړی شوی دی کتاب دا څومره یهود دي دا څومره عیسیان دي د دوی سره وجنګېږي وجنګېږي خو کمې پورې ورسره وجنګېږي چې یا ایمان راوړي او یا جزیه ورکی حتی یعطو الجزیه تر دې پورې چې دوی ورکی جزیه درته سلامي شي چې باس موږ ته سوایې ما او موږ به دله سالانه ټیکس درکو سړي سر حتی تر دې پورې یعطو الجزیه ته چې هغوی ورکي جزیه د دې وجه نه زمونږ په اسلام کې یو دا مسله ده چې د کافرو نه که جزیه اخلې دا جزیه جایز ده خو دا یو ټکې به وایې بخاري کې به راته راشي جزیه اغشتل جایز دي خو دا د کمې پورې دي چې کمې پورې عیسی علیه السلام راکوی شوي نی ښه او چې بیا عیسی علیه السلام راکوی شي که نه نو بیا به جزیه نی تاسو ویلی دی کنه یو روایت کې داسې و چې ویزع الجزیه عیسی علیه السلام چې راکوز شي نو جزیه به ختم کی د دې دا مطلب نه دی چې په اسلام کې جزیه وه او عیسی علیه السلام منسوخه کړه نه په اسلام کې دا مسله ده چې جزیه به وی وی وی کمی پورې به جزیه وی چې عیسی علیه السلام نی راکو شوی او چې عیسی علیه السلام راکو شو خود به خود به دا حکم دغه ختم بشي جزیه ورکی عن یدن په خپل لاس ګورې دا بنی چې کافر بل له دغه وکړي چې منډه د اسلامي دفتر ته زما د جزیه یوسه نه نه ورته به وی روره په خپل لاس به راوړي او سر ټیټې به راوړي عن یدن په خپل لاس وهم صاغرون په داسې حال کې چې هغوی ذلیله بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که یا الله تزا یا الله خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي رب خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب ته زمونږ د حالاتو اصلاح وکړي رب عقیده هم زمونږ درست کی اعمال هم زمونږ درست کی معاملات هم رب زمونږ ته درست کی رب اخلاق زمونږ درست کی یا رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب پوی را تراکې د خپل خوږ پیغمبر اسلام په حدیث هم صحیح پوی کې رب د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د قرآن او د حدیث بلکې د تمام دین خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ بچو ته هم ورکړي په قبر کې هم د دې خیر برکت راکړي ربه په ورځ د قیامت د دې عظیم خیر نه ته موږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې قربانۍ د دې مشقت تکلیف الله ولم دنیا آخرت کې ورکړي سره زمونږ الله په خپلو بچو خوشحاله کړي د چا کاروبار نه ورته دعا وکړي چې الله ورته حلال کاروبار ورکړي د چا حلال کاروباری الله ولا په خپل حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان هر قسم پریشانونه الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي زموږ د ملګرو څه مسله ده پریشاني غوندې د هغو ته دعا وکړي چې هغه مسله الله زر ته زر حل کړي پریشاني الله ختم کړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې الله د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي خاص ملګري بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغه ټولو ته دعاګانې وکړي د دې بازار خلکو دی قوم ته هم دعا وکړي کوم ملګري چې په سفر باندې دي په عمرو باندې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک روغ جوړ خپل وطن ته راولي وصلی الله تعالی